الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به فمن اضطر في مخ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم او د خدای د لوی بادشی او د طاقت ذکر و. بیا د هغه خلقو بیان و چه خدای نه منی او د ځان نه حلال حرامی او حرام حلالی. خدای د هغوی بیان کړ او د هغوی خراب انجام یې بیان کړ چه د قیامت په ورځ به دوی په یو بل لعنت وایی د ډلې خلک به مشرانو باندې لعنت وي او د مشرانو به هغه ډلې والو باندې لعنت وي دواړه به سپیري دې آیتونو کې دا چېرته مه ووایې خدای مسلمانانو ته د حلال او د حرامو بیان کوي خدای پاک فرمایي یا ایها الذین آمنو ای مسلمانانو کلو من طیبات ما رزقناکم خورئ اجازت دی درته د پاکو هغه نعمتونو نه چې مونږ درکړي دي واشکرو لله او شکر پې ادا کوئ ان کنتم ایاه تعبدون که د دې لوی خدای بندګي او عبادت کول غواړئ انما حرم علیکم المیته خدای حرامه کړې ده په تاسو مرداره والدم او وینه ولحم الخنزیر او د خنزیر غوښه وما حل لغیر الله به او هغه شی چې د خدای نه علاوه د بل چا نوم پې واغشتی شي هغه ته پې نزدېکت کول غواړي دا حرام دی دام فمن اضطر فی مخمسة غیر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد البته که څوک مجبور شو نه د خواهش په غرض دا څیزونه خورا غواړي او نه د حد نه زیات تجاوز کول غواړي نو که هغه وخوړل نو ګناه پې نشته د درو خبرو ته خیال لرئ په دې آیتونو کې یو خدای وایي پاک حلال څیزونه خورئ دویم مرسره وای شکر ادا که دریمه دا ده چې خدای دا څلور څیزونه حرام کړي دي څلورمه دا ده چې دا حرام هم د مجبورۍ او د ضرورت په وخت کې د ضرورت مطابق خدای اجازت کوي پاک څیزونه څه ته وایي مېوې، مارغان، حیوانات، د ښکار څیزونه دا ټول حلال دي. بعضې څیزونه یې بند کړي دي، د هغې بیان دی. نو پاک څیزونه چې ما پیدا کړي دي خورئ او څکئ، خو ورسره شکر ادا کوئ د خدای پاک. شکر په ژبه هم، په عمل هم او په زړه کې. د شریعت دا مسله د روڼو چې د حلال روزه خوراک سره خدای پاک په انسان کې یو رڼا پیدا کوي د ایمان او د عبادت شوق پکې پیدا کوي او صبر او حوصله پکې پیدا کوي او د حرام خوراک سره د ایمان رڼا ختمېږي او حرص یې زیاتېږي او د عبادت شوق ختمېږي. کوم سړی چې خپل کاروبار کې د حلال او حرامو فکر ساتي، عبادات به یې صحیح وي، زړه به یې مطمئن وي، دی به وایي شکر دی که لږ وي خوشحاله وي او چې کوم سړی حرام خوري، رشوت خوري، غلا کوي ډاکې کوي نو د هغه زړه کې به همیشه حرس وي او هغه به همیشه پریشان او د عباداتو شوق به پکې نی منځ او دستا به خوند نه ورکوي حلاله روزي ښکلې اخلاق پیدا کوي او حرام روزي خراب اخلاق پیدا کوي حلال سره صبر پیدا کیږي او بچی نیکانه او حرام سره حرص یاتیږي او بچی بد عمل قسم دې پسترګو مې لیدلې دي که مولا سړی هم د حلال او حرامو تمیز نه کوي نو زامن یې چرسیان شوي دي پوډریان شوي دي او چې څوک د حلالو کوي خدای بچي نیک ساتي حلال خور سړي زړه خوشاله وي شکر دی هر څه ډیر دی الحمدلله او حرام خور سړي همیشه ارواوږي هغه مخته د نفسیات ماهران سیکالوجي والا او دا ډاکټران د نفسیات هغوی وایي دا ډېر د حرص د مال شوق دا لیونتوب دی د دماغ دا دماغي بیمار چې هلکه هلکه هلکه چې څوک ډېر شوق کوي د پیسو دا وایي دماغي بیمار دی هلکه پیسې خو دومره پکار دي سړي په حیا پرده جوړی د بل نه پې د سوال نه سړی بچي د ډېرو خو څه حد نشته، ډېرې دې وګټلې نو څه چل شو، په بېنک کې پرتې دي، ته به مړ شې هغه به پاتې شي. ډېر لالچيان بېنک کې پيسې پرتې هغوی وارث نه ليکلی، بېنکونو ته پاتې شي، بېنکونه په هغې چلېږي، ده په مردارو راجمع کړي. تاسو ته زما نه ښه معلوم دي د دې ملک دا لوی لوی څټې. دا مردار خواره دا بینکونه چې ډک کړي یکم بختانو په دې به څه کوې زمونږ د ملک یو ګورنر و وفات شوی دی خدای پاک دې وبخښي زوی یې په پوډرو کې په امریکا کې ونیول شو پنځلس کاله قید نو زما مر سره تعلق وو خو ماته تپوس نه دی کړی بل سړي ته تپوس وکړه هغه هلک ته وایي فلانکي ستاسو خو دومره ځمکې دي که لس جربه ځمکه خرڅه کړې او فی نفر ته کور لس چرګان د وخت خورې نو د لسو جربو ځمکو پیسې نه شې خلاصولی نو په دې پوډرو څه کوې وایي هغه راته وایي ځان له سیروړه ګټو نو چې څوک حرام او حلال تمیز نه کوي قسم دی غار وخت اوږي اروي خواره او چې چا په حلالو کفایت وکړو زړه به موړي او اصلي مالداري د زړه خوشحالي ده تا سره ډېرې پیسې خپې نو څه دی پریشانه چې په خلکو شپه شي په هغې روشي کارکولیټر راوالې او حساب کتاب جنګی را جنګی جنګی را جنګی چې څومره رالې او څومره لاړې د یو مالدار سړي یو منشي راته وای وی ماله چې پنځه پیسې یا لس پیسې فرق راشي په حساب کې زه یو یو ګنټه هغه ته ولاړې ما ته وی دا ولې فرق راشي نو خدای وای حلال روزي خوره د ډوډۍ خوند خو د دې مرۍ پورې دی اخوا خو نشته او په اودس ماتې کې هم خوند نشته د چرګ اودس ماتې او د ساګ اودس ماتې کې خوند نه د دغه لږ خوند دپاره ته حرام خورې او بچو لره دا بچي سرکوزي په حرامو مه غټوه ځناوره دا باول ستا دپاره غم جوړېږي د حرام خور بچی اول مور پلار سره جنګ کوي او شپه ورځ وینه ما دا عهق د نافرمانه د وجه نه ما دا عهق د دې وجه نه دا کړي تا ځکه دې چې تا ول حرام روزي پیدا کړي ده نو خدای وی حلال روزي خوره حرام حلال سره به تاسو خوشاله قسم دې میاشت کې یو ځل وخوري او د چڼو دال وخوري نو هم جم دی دی نو خدای د ضرورت نه دې زیاته راکړې ده زما خو د دې نه په کمه هم ګزاره کړي دریم دا ده چې زما د لیاقت نه دې زیاته راکړې ده نو چې دا درې تصوره کوی نو قسم دې زړه به هم خوشحاله وي او چې وایې چې یاره دا څه شی دی فلانکي چر خوري او زه غټه غوښه خورم او پلانکی دا خوری او زه دا خورم ټول عمر به په غم مبتلا یې ولی ژوند د غم تیری د خوشحالی ولی نه کوې نو خدای وایي حلاله روزي خورئ حرامه مه خورئ او حلاله چې وخورئ نو شکر پرې ادا کړئ په ژبه هم وایي شکر دی الحمدلله په عمل کې شکر دا دی چې خدای ته یو دوه رکعته لمونځ وکړه یا د خدای احکام پوره کړه او په زړه کې دا ده چې دا د خدای د طرفه ګڼئ د حرام خور سړي دعا نه قبلېږي او د حلال خور سړي دعا قبلېږي دا زموږ ښکلی پیغمبر وایي علیه الصلاة والسلام یو بنده یې لاسونه خدای ته اوچت کړي زاري کوي خدای ته خو ملبسه حرام وماکله حرام جامې حرامې اغوستي، خوراک یې حرامي، پلیتي، نو فانا یستجاب له، د ده دعا چرته قبلیږي؟ د ګنده ځای نه چې کومه دعا راوخیژي هغه د خدای دربار ته ځي نه؟ نو که دعا قبلیدل غواړی د حلالو اهتمام کوی حرامو نه. واشکروا لله ورسره ښه خدای پاک وای ما څلور سیزونه آرام کړی دي دې آیات کې څلور سیزونه ذکر دي دا د کافرانو د جواب په مقابله کې کني حرام نورم دي ځکه زموږ حضور پاک دا غي بیان کړی دی خدای وای انما حرم علیکم المیتہ خدای پتا سو مردار حرامه کړی ده مرداره به نه خورئ مرداره څه ته وایي مرداره هر هغه څاروي ته وایي چې د هغې حلالېدل د شرع د قواعدو مطابق ضروري وي او هغه په خپل مرګ مړ شي لکه چرګه غوا میخه یا په داسې طریقه مړه شي چې هغه د حلالېدو طریقه نه وي څوک یې هسې په چاړو وایي یا د کندې نه پروزي یا بل ساروی په ښکرو وای یا په کاڼي څو کوري بغیر ضرورته او حلاله یې نه کړی شي یا په ټوپک ولي ښکار د چرو ښکار د ګولۍ ښکار چې حلال شوي نی نو دا مردار دی عربو به د کافرانو د عربو به مرداره خوړله او مسلمانانو پورې به خندل وی ښا چې خدای پاک په خپل غیبی لاس د قدرت په چاړه حلاله کړي نو هغه نه خوري او چې په خپل چاړه حلاله کړي نو هغه خوري ټول ډاکټران هم وایي اوټول ددنیا هوښیار چی کوم څاروی کی وینه پاتی شی په خپل مرګ مړ شی دا د انسان د صحت لپاره ډیر خطرناک او مضر دی بعضی څیزونه لکه څاروی کوی ته پروزی یا چرګه د نیوی نشی یا څاروی د حلالیدل غواړی خو هغه منډه کی په چاړه بيولې د ګولۍ مړ مرداري هغه تيره ني هغه سريکول نه کوي ګولۍ خو وينه وباسي خو هغه د ګرمۍ د وجې نه وباسي او تيز تلو د وجې نه وباسي اخو که په کاڼي مې يو څيز ولي نو زخمي شي او وينه تي وزي نه په تيره آله چې هغه شلول کوي او پريکول کوي لکه د غشي تيره طرف دښکار سیزم چی دی ونیو نه به بیا سم په طریقه لاله او چی نیولی دی نی نو په هر ځای چی دی وویشت هغه نه دا ګډبانه په خل خل ویشتل کوي نو خل خل دوه قسمه یو د لرګي او بل د اوسپنې نو که په تیره طرف ولګېد چې سیرې وکړه او ویشله او وینه ترې ووتله نو هغه حلال دی دا سوی مو یې ولید او که په سټیو لګید په دروند ترم یې په لرګي وویشت یا د هغوی لښته یې سره یې غونډي په هغې وویشته او مړ شو نو هغه مردار دی نو مردار خوراک بند دی چې بغیر حلالې مړ شي دوه څیزونه دي چې بغیر حلالې هم شریعت روا کړي یو کبان، مایان، مشه، مچلي، دویم ملخان. دا زموږ ښکلی پیغمبر ویلي، دا دوه څیزونه موږ له حلال دي بغیر د حلالېدو. کب، ماهي، هر څومره چې غټ وي، حلالېدو ته حاجت نشته او ملخ حلالېدو ته حاجت نشته. خو دا واړه ملخان مه خورئ، خو ګنده دي. دا دا غټ ملخان قاطی ماتی چی داغی خوراک روا دی صحابه کرامو خورلی دی او په شریعت کې اعلان البته کب چې مړ را روانې په دریاب کې الاوړې مخکې نه مړي نو هغې ته طافي وایي د هغې خوراک زمونږ مذهب کې بند او هغه کب چې د هغې د مرګ سبب معلومي نه هغه روا دی با زمونږ طرف ته ګرنیټي د کبانو دغه ورته وایي کارتوس نه هغه اوبو ته وغورځوي او یو ګړز نارېږي هغې کې ټول کبان بې خوده شي هله وړي شي هغه خوره روا دي ځکه د هغې سبب معلوم دی یا ګلی راشي په یو دریاب په لږو اوبو چې ګلی وشي نو کبان وځي یا چله راشي شکر چله راشي دی اوبو کې دا کبان را روان دي نو زمونږ کب دا کوشش یې چې نوې ځمکه باندې ځي نو اکثر د دې اوبو دا طرفونو ته لاړ شي نو کله دې اوبه وځي او کب دقه شان پوچه پاتې شي نو چې په چله کې مړ پاتې شي یا په ګرنیټ مړ شي یا په ګلۍ مړ شي یا دا سپری کوي جزونه په بوټو باندې سپری کوي دارو پې شین دي نو هغې سره ډېر کبان مړ شي هغه راوړی او کوم کب چې مړ را روان په دریاب کې الاوړی کب چې مړي نو الاوړی را روان خېټه یې سپینه څرګنده سبب یې نی معلوم نو د هغې خوراک بند دی نور هر قسمه کب که غټي که وړوکي غیر حلالېدو شریعت هغه راوړي ښه مرداره چې خدای حرامه کړې ده نو د مردارې ټول د خوراک څیزونه مردار دي واز دی مرداره ده غوښه یې مرداره ده، وینه یې مرداره ده، څرمنه یې که رنګ شوه او وچه شوه، نو هغه پاکېږي او د رنګ کېدو نه مخکې هغه مرداره ده. هر شی وخت تېر شو چې د حلال که نو څرمنه یې پاکېږي بغیر د خنزیر نه خنزیر داسې شی دی چې دا دا په حلالېدو نه پاکېږي او څرمن یې په رنګ کېدو نه پاکېږي نور ګیدړ سپی شرمښ زمري د دوی څرمن چې دی وښکله او رنګ روغن دې کړه وچه شوه نو هغه پاکه ده استعمال یې پاک دی لمونځ پې کېږي د مردار اډو کې پاک دي د مردار باندې پاک دي د مردار نکونه پاک دي د مردار ویخت پاک دي ځکه هغه کې رطوبت نه او دا د خراس کار چیزونه نه دي واس د بینه استعماله واس د مردارم د استعماله بد البته که په صابون کې استعماله شوه نو بیا ډېر علما وایي هغه پاکه شوه حقیقت یې بدل شو دا ورته ځکه چې د دې بار ملکونو نه اکثر صابونونه راځي نو که په هغې دا لیکلي چې دې کې د خنځیر واسطه ده نو هغه صابون به نه استعمالوي او که د نورو څیزونو واسطه وي د هره بلا چې هغه استعمال نه خودی واسطه به نه استعمالوی خو چی صابون تی جوړ شی په بل شی کی ګډ شی نو هغه بیا پاک ګرځی نو خدای وای انما حرم علیکم المیتتا مردار په تاسو آرامه ده دا چې په خپل مرګ مړ شي داسې څه یا په هغه طریقې څوک مړ کړي او په مشین چې حلالوي اکثر سر هم ترې بار ته راوځي. جنوبي افریقا کې زه یو قصابخانې ته لاړم خو هغه د مسلمانو نو هغوی چې څاروي حلالوي دا څاروي فقط راځي ورته نو هغه د خپلو لاسونو نه نه تړي سړی ولاړ وي په تماچې ولي یو خاصه ګولۍ په سر ټس بس راپروزي خو لا مړه دي لاندې هغه دغه اور زیږي لاندې پروزي خپو ته ورته پړي واچي زنجیر وتړي او به علاله کې به باقي کاروي ورسره په ماشین کې نو چې علاله دل د شرع مطابق راشي باقي کاروي ګډان چې علاله نو د بجلی شاټ ورکي هغه پروزي نو علاله کې به قصه ورسره ټوله پدای په مکه مکرمه کې هم قصاب خانو کې مشینونه وي خو الاله انسان کوي سړی کوي په چاړه باقي کاروي ورسره په ماشین کې دا په مینا کې یو د قربانګاه دی هغه ځای ته معیسیم وایي دا چې څومره ګډان چې لیدل ته راځي الاله یې سړی په چاړه خو دومره زر حرکت چاړه پرې راکاږه بلاګانې دومره تکړه بیا خوا په ماشین ځي ډول نو سپی یې د غوښو تقسیمې څرمنو ښکل دا په مشین کیږي خو آ الالولې مسلمان کوي په چاړه نو د کافرانو د ملک نه چې کومې غوښې راځي هغه مه خورئ د مهاجرینو له به هم راتلې ډبو کې بندې غوښې د چین نه د یو ځای بل ځای نو بعضو ټګانو کې لیکلي چې المذبوح بالطریق الاسلامي په اسلامي طریقه حلال شوی دی که یقین مې پی چې واقعي د اسلام په طریقه حلال شوی خو ټیک ده باقي ماشین استعمال خیر دی خو که یقین پې د چاني نه هغه دی نه نو مرداره ټول قسمونه بند دي دویم نوم یې ځوړند دي دی خونځې طرف ته ګلګیت طرف ته چین طرف ته د افریقې په ملکونو کې بعضې اوسې دي چې ښکاري ولي ورمنډه وایي او نوم ورله تړي دا نوم یې وتړي ځکه هغه وینه خورېږي نو چې وینه وله وتړي هغه وینه په هغه نافه کې پاتې شي نو هغه بې اندازې خوشبویه هغه وینه روانه نه به وله مردار راوړې کور ته خپلو پیشوګانو له چرګانو له به مردار کور ته نه راوړې نه به ورله وینه په بیه اله او که په خپله یې وخوړه نو هغوی باندې خو څه حکم نشته د وینې خرید و فروخت بند دی په شریعت کې اوس چاله وینه ورکول څنګه دي وینه ورکول روا دي ځکه د وینې مثال له پایو دی اندام نه دی اندام ورکول بند دي چا له خپل ګرده ورکول چا له خپل سترګه ورکول چا له خپل لاس ورکول دا بند دي ځکه هغه اندام ختم شي او وینه بیا پیدا کیږي نو د وینې مثال له پایو دی ښځه بچو له پی ورکوي که نه چې کومه ښځه د کوم خاوند په نکاح کې نو بچو له پی ورکول په دی واجب دی او که د خاوند په وینه شریعت روا کړی ده زموږ ښکلی پیغمبر بیان کړی دی یو اینه جګر دا هم د وینه په اصل کې خو دا منجمده وینه ده خدای بېدونکې وینه حرامه کړې ده دمه مسفوحه بېدونکې وینه دا چونکه بهېدونکې وینه نه ده، نو دا حلاله ده. یو توری، طحال، نو د تورې غوښه دا هم وینه ده په اصل کې او اینه چې ده دا هم وینه ده، خو دا بهېدونکې وینې نه دي، نو شریعت روا کړې دي. دا یاد لرئ بهېدونکې وینه چې نه وي، نو هغه پلیته هم نه ده. نو غوښې پورې چې کومه وینه نښتې وي، د قصاب غوښې پورې، حلالېدو خو دې بېدون کې لاړه شي خو غوښې پورې خپله وینه یې رطوبه دي ستا څادر پورې ولګي رومال پورې دې ولګي نو دا پاکه ده اپلیته اوس ماشې دې مړ که وینه په ماشي کې هغه پاکه ده ځکه بېدون کې وینه نه ده یا مچ یا سپګه یا کټمل البته که ډېره وینه شي چې جامه دله ډیره سخا کی نو بیا به ویزه کنی په یو کټمل او ماشی او په مچ په وینه باندې جامه نه پلیته ځکه دا بيدون کې وینه نو بيدون کې وینه حرامه په وینه باندې حرمت راځي نه سړی خور لور کول شي مور لور کول شي خزه لور کول شي پردې لور کول شي خپل لور کول شي خو ګوره دا یا الله دا د ضرورت په وخت کې چې ډاکټران وایي د وینې ضرورت دی کنې انسان ختمېږي او چې ضرورت نه بل علاج یې کیدی شي نو د وینې ورکول بې ضرورته به بند باقي بیان به بلې جمعې ته وکړو انشاءالله یو سړي له سیز ورکړي چې په لس روپۍ یې خرڅوه او هغه د ده نوکر وي مزدورۍ هم ورکوي ته نه دی هغه په دولس روپۍ یې خرڅوي نو دا خو دوکه ده دا دوه روپۍ ده له زیاتې حرامې دي چې مالک ورته څه وایي په هغې دې خرڅوي ټیک ده که مالک ورته د مخکې نه اختیار ورکړي چې ته څه مناسب ګڼې په هغې خرڅوه نو بیا په هغې خرڅول شي دي مسله ده یعنی د جګړې د زید امر له دا پیسې ورکړي او هغه انکار کړي د دې جواب څوک نشي کولی دا خو چې دواړه خبرې سړی ووري نو هلې جواب کولی شي هغه مسله اوس که وې چې ځان له یو سړي سره تعلق لري بعضې خبرې دی چې دوه سړو سره تعلق لري نو هغې ته قضا وایي جګړه وایي اخو چې د دواړو خبره سړی واوري نو هلې بیان کولی شي هغې د دولسو کالو هلکي او زنانو ته کور کې جمع ورکوي نو جمع کیږي که دولسو کالو هلک خو بالغ نی نو نابالغه جمع نشي ورکول دا زموږ مذهب دی او د ډېرو علماو دریو مذهبونو کې نابالغه امامتي نشي ورکولی نه ښځو ته نه سړو ته ښځه دې په خپله یو ښځه امامه کړي که نه خو د ښځو امام به په منځ د صف کې ولاړه وي مخکې به نه ولاړه چې کومه تکړه ښځه یې هغه دې امامه شي هلک ولې امام کوي چاوی یو عالم دی کله نا کله ټي وي ګوري مونږ ورپسې صحیح دی کنه که ټي وي د اخبار هغه ګوري خو مونږ ورپسې ښه دی او که هغه د ډرامو د سینماګانو ګوري نو بیا سخت مجرم دی په خوږه ورته نصیحت وکړي چاوی یو ډله تپوس کی چې مولانا محمد الیاس صاحب څوک نو د تبلیغ والا مشر که یادوي دا تبلیغ هغه ښکلی سړی تېر شوی د قامت نه وړوکی و د رنګ نه خړ پړ او ژبه کې لکنت و ژبه بین خطا خو د انګریزانو په دې اخري دور کې یو هندوانو کې یو تحریک و هغې ته شودي تحریک وایي هغوی به د مسلمانانو په دې کلو ګرځېدل ورته به وي اسلام ختم مسلمان ختم راځئ خپل زوړ دين ته راوړئ، تا خو مسلمانانو په زور مسلمانان کړي يې، تاسو په هندوان يې. نو هغه شودي تحريک د وجې نه د هندوستان او د پنجاب په بانډو کې دوه نيمو لکو پورې خلک مرتدان شوي وو. نو دا يو عالم و محمد الياس صاحب زړه کې درد و، هغه وې عجيبه ده کافران راپاسي او مونږ هم مسلمانان هندوان کوي راځي چې موږ ورپسې لاړ شو یو ته مینت کړي بل ته خپل کور څوک پریدي یو څلور کسان یې تیار کړل نو وتل هغې پسې نو د چونکې زړه کې درد و نو هغه دوه نیم لکه مرتدان شوي دوباره مسلمانان کړل او بیا وی دا مه بندوی دا تحریک هغه تحریک شکر دی اوس دومره شو چې دې وخت کې پنځه لکه افراد په یو سل څلور شپېتو ملکونو او ښاریو کې د دین په کار کې مشغوله دي. استاد که شاګرد په مخ وایي نو څنګه ده؟ دا ظلم دی. په مخ وال بند دي، په شا به یې وایي او داسې وال به کوي چې زخم نه پیدا کوي، یو اندام ته نقصان نه رسوي، دبکه شبکه به کوي. د زموال ښه نه دي د مخ وال بند دي څاروي به هم څوک په مخ نه وایي او نه په سر چاوي میډیکل کالجونو کې دا لاوارث مړي پروتي او لکان او خزه پاغي تجربه کوي دا څنګه دی دا ښه کار نه دی لاوارثه خو به هم د مسلمان سلی وی نو د مسلمان د سلی عزت دی په شریعت کی دوی دی مصنوعی ډانچی جوړی کی کنه د پلاستوکی دی جوړی کی د لرګو دی جوړی کی په مړی باندی لوبی کول دا بند دی د مړی عزت دی په اسلام کی. ما جعل علیکم الدین من حرج یکم شوال په حلال کې راوړ روجه نیول دا رکوټي اختر پرس دا د خدای د میلمستیانه یو قسم انکار دی نو بنده د پکې روجه خدای په دې خوشحالیږي چې د هغه د میلمستیا پرس ته میلمستیا کې شامل شي چاوي تبلیغ والا وای چې ډوډۍ خوري نو بسم الله علی برکت الله وای او زمونږ امام وای چې دا ګناه ده بسم الله الرحمن الرحیم وای دواړه ګناه نه ده که چا تش بسم الله وای که چا بسم الله الرحمن الرحیم وای دا ټول لوا دي ښا یو بل ته ګناه مو وای وی کوم امام چې د تبلیغ والا او تا یا د دیوبند مال علماء او تا یا پنځپیریان او تا کافر وی دا غصه حکم دی دا په غلطه دی کما قل سره دی حکمونه پچاله ګور تبلیغ والا خو کله خلک او علماء د دیوبند دومره لوی کارنامې دي چې حضرت بیان کوم نو به حیران شي نو دا نه پوهه امام دی جاهل وی بعض خلک د فرض مانځنه پس درې ځله لا اله الا الله په زور وای یو ځل محمد رسول ذکر روا دی خو په زور ذکر سلور واړو مذهبو کې وای دا به نه کې د جمع نه پس ځکه د چا نه به یو رکعت تلي دوه رکعته به تلي د هغې مونځ کې فرق راځي نو ذکر په پټه پکار او سنت دا دی چاوې بعضې خلک د قبر چې خښ شي مړی نو سر ته د سورت بقر ړومبي آیتونه وایي او آخر او دا راغلې ده دا د یو صحابي عمل دی عبدالله ابن عمر په موطا امام مالک کې راغلې چې وفات کېده نو دا وصیت یې وکړ وی زما قبر سر ته د سب د سورت بقره اول آیتونه وای اولائک هم المفلحون پورې او آخري امن الرسول نو دې سره به د ولالضالین آمین نه پس څه سورت یا آیتونه وایه نو که هغه مو نه وې نو سجده سهوه به کوې. چاوي زموږ پښتنو کې بازو رواج دا دی چې میلمه له ډوډۍ وباسي او هغه کور ته راوړي انګولې پاتې نو زنانه یې نه خوري داسې شیطاني خبرې دي ښه که زنانه خوري او که سړي خوري ټولو له روا ده د زنانه جوټه دې سړی نه خوري چې پردی زنانه وي یو ښځې جام کې اوبه څکلي او پکې پاتې نو پردی سړی دی هغه نه څکي یا ترکاري خوړلي ښځې نو پردی سړی دی نه خوري او زنانه د سړي خوړی شي هغه هم د زړه د اخلاصه دعا نه وايي. هلکه دې دومره شلو دعاګانو ته څه حاجت و؟ يوه دعا وکړئ په اخلاص اوږده په زارۍ خدای پاک ته رښتيا باندې. نو دا رواجي دعاګانې دي یا د افغانیان چې کوي چې جمع لاړه شي یو سړی تلاوت وکړي نو بیا وکړي نو چې بله جمع لاړه شي نو بیا تلاوت وکړي دا په شرع کې د دې ثبوت نشته نه تلاوت نه د تلاوت نه پس دا دعا دا رواجي خبرې دي شرع کې دا نشته یا زمونږ دې وطن کې اوس د اختر دعاګانې دي مړی به پنځه میاشتې مخکې مړي نو چې ړومبی اختر یې راشي وي دی ړومبی اختر دی نو بیا به خلک د مړي کور ته ورځي نو دا به پخوا د خانانو ښځو کول نو بیا د خانانو سړو هم شروع که ځکه دا سړي اکثر د ښځو تابع وي نو بیا ورپسې دې غریبانان هم شروع کړه خره چې د خرې نه کمه خو غوږ یې د پرې کولو نو بیا ورپسې دې جاهلانو امامان هم شروع کړه نو دوی به هم لاړ شي د اختر هلکه اختر خدای د مړو دعاګانو دپاره رالېږلی که د اختر خپلې مسلې دي دا مه کوئ دا ناروا دي د مړي خاوند ته به د درې ورځو نه پس مړی بیا نه رایادی چې ستا دا مړی خوښ دی جماعت کې دوه رکعته لمونځ وکړه او خدای ته سوال وکړه خدای زما دغه دوست وبخښي پلار او ورور ته یې ولې رایادوې چې صیب ستاسو هغه پنځه میاشتې مخکې مړ چې شوی و یا چا ویشتی و لاس به اوچت کړو چې خدای وبخښي ولې هغه ته غم رایادوې دې خلکو جون ځان ته په زور ګران کړی دی او د امامان هم ورته ګران کړی دی هلکه ولې که اسانه کې خلکو ته ګرانه ویم ځان له دعا بنده خو نه ده کوه ورته نو قاري کینولي هغه به وایي دلته دی خوشا پېښور سره بازي کلي دي امام سره د مقتدیانو نه به درې ورځې قبر لځي او هلته به دعا کوي هلکه دا ولې ځان ته هم ژوند ګران کړی دی قبر له سله ده ټیک ده که سړی قبر له لاړ شي خپل مړي پلار یې رور یې خو دا رواج کول چې سره د حمام نه به ټول قوم ځي دا په شریعت کې نشته جون ځان ته مه ګرانه وی څوک د ثواب د پاره ختمونه کوي ختم ځان له ښه دی تلاوت ځان له ښه دی هغه ته یې وبخښه حضرت زینب بی بی د هغې نکاح بره شوې ده او قرآن شریف کې ذکر دی فلما قضا زید منها وطر المؤمنین حرج فی ازواج ادیائهم اذا قضوا منهن وطرا خدای پاک د هغې نکاح تړلی هغې به وایي زما نکاح د اوو اسمانونو نه بره تړلی شوې استخارې څه طریقه ده استخارې دوه رکعته لمونځ وکړه او یو دعا ده آیا دول شیخ اخرى اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألك من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري وعاجل امري واجله فيسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر الذي اريده شر لي في ديني ومعاشي وعاقبت امری وعاجله وآجله فاصرفه عنی واصرفنی عنه واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی به د دې دعا مطلب دا دی چې خدای دا کار اراده ده زما که دې کې زما خیر وي نو برکت پکې واچې او اسانه یې کړې او که زما پکې ضرر وي نو ما ترې خدای وساتې په پښتو کې دا ووایه نو چې زړه دې کوم طرف ته اوبه وخوړلې بس کوه خو چې روا کاري ښه ناروا کې استخاره نه او نه په فرائضو کې استخاره په اختیاري خبرو کې ته تجارت شروع کې چې یاره د سپلو شروع کوم او که د ګیسونو د سلنډرو نو استخاره پکې وکړه دې کې استخاره اشراق لمونځ دې ته وایي چې پر راوخي جي عربی کې اشراق وایي نور راختېدو ته، مشرق وایي د نور راختېدو طرف او شارق عربی کې نور ته وایي نو چې نور راوخېژي نو ته لمونځ کولی شې د زواله پورې وخت که زر دې وکړو نو دې ته اشراق وایي که لږ ساعت دې پس وکړو نو دې ته صلات ضحی وایي اشراق دوه رکعته څلور رکعته راغلی دی او د ضحی لمونځ د شپږو نه تر دولسو رکعتونو پورې راغلی دی، څوک دواړه جدا جدا کړي ډېر نېکان خلک دي او څوک یو کړي، که نواز شریف د شریعت اعلان کړی دی نو څه وکړو، ښه دی ښه ته ښه وایو، اصلاح یې په کار ده، اخر هر حکومت چې اعلان کوي نو نور به وایي نه دا ټګي کوي او د خپل ځان لپاره وایي، دا خو به هر سړی وایي. څوک دا وایي دی امیر المومنین کیدل غواړي زه تاسو ته وایم چې څوک شریعت راولي په رښتیا هغه زمونږ د ټول عمر د پاره امیر المومنین خوښ دي شریعت کې دا سیاسي جمهوریتونه دا د امریکې په طرز روان دي دا نه دي سعودي عربو دې بادشاهانو ته لاړ شي دا بدلون دا پارټۍ په پا پاکستان کې لوی مصیبت سیاسي پارټۍ دي ځکه د ټولو جنګ د اقتدار د پاره دی یو به په کرسۍ نو بل یې غورځوي نو بل وایي نو بل وایي ته لر شه ته په یو دیکه غورځېږې هلکه ځناوره چې ته راشې نو ته به څه د سړیتوب کار وکړې یا تا مخکې څه کړي دي مونږ وایي د خدای دین دې راولي ټول عمر زمونږ د سر ګل خو په دروغو نه دی زمونږ خو دین خوښ دی سړي بدلول خو څه مقصد نه دی په دې سړو بدلولو کې دنیا پاکستان تباه شو ځکه خرچ وشي په کروړونو روپۍ په انتخاباتو ولګي سرکاري او بیا د هر امیدوار په کروړونو روپۍ ولګي ما ته داسې امیدواران معلوم دي چې شپږ شپږ کروړ روپۍ لګولي دي څومره تاوان شو او یو خر لاړ شي خره راشي خره لاړه شي خر راشي نو فایده یې څه وکړه نظام هماغه د ځناورو پیسې تباه شي منصوبې معطلې شي یو حکومت سړک روان کړي بل یې ودروي هغه زوړ کار هم خراب د خدای دین دې څوک راولي هغه زمونږ د سر ګل دی موږ مخالفت د مخالفت دا چې څوک کوي یا خو پې بدګماني کوي نو په نیت سره خو د خدای تعلق دی یا د خپل اقتدار دپاره کوي نه ته لر شه چې زه راشم هلکه چې ته راشې ته بس اسمان لا کوز نو پاکستان کې لوی مصیبت دا لیډران او پارټۍ دا زما خپل رائے ده خیا سړی امام وي په رکوع کې او ترال نیت دی ور سره وتړ نو کدا دی یقیني چې زه رکوع کې امام سره شریک شم امام لا سره نه دی راوچت کړي نو ستا دغه رکعت شو د خدای په هغه خبره دومره څرګنده ده چې ته به پخپله وایې دا دروغ دي، خدای د شکل نه لري او نه د انسان په شکل او د حضور پاک په شکل کې اشتباه راځي ځکه پیغمبر هم انسان وي نو خدای پاک هغه پاک کړی دی د دې نه چې شیطان د هغه په شکل کې راشي. سوالات ډېر دي نو درود شریف ووایه. الحمد لله رب العالمين محمد رسول خدای زمونږ ملک د شریعت قانون پر اشتیا راوړ مونږ د انګریزي نظام نه وسات د هندوانو د انګریزانو د شیطانانو د شرونو فساد نه د طالبانو حکومت په افغانستان کې مستحکم کړي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد ګرانو مینوالو زم دا دکان پتا یاد لرئ سرایدین اسلامی کیسر این سڈی سنٹر حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد نس سکندر پورا چوک پشاور موبائل نمبر دے زیرو تین سو ایک